ملک او تصرف دا یو مشترک عقیده ده چې د هر څیز مالک الله دی په دې وجه متصرف په امورو کې الله دی بیا دا ملک او دا تصرف کله مجازي وي کله حقيقي کله ما تحت الاسباب کله ما فوق الاسباب کم چې دا اسباب د لاندې راځي نو پای کې څه بحث نشته دی اختلاف او بحث پای کې دی کم چې ما فوق الاسباب راځي یو سړی ولګي او بل سړی له سپېړه ورکی نو ښکارا دی وخوږي دا تصرف دی لیکن د اسبابو لاندې دی. یو انسان یو انسان له دوکه ورکړي نو هغه سره مال کې نقصان راتلی شي نو دا نقصان د اسبابو د لاندې دی. بحث په دې کې دی چې د اسبابو نه بغیر اختیار واک او تصرف د چا دی هغه ظاهري اسباب تاسو تذکرہ ماته رجمه کړی و دا د تصرف چې کوم عقیده ده مشرکین مکه څنګه چې د الله د خالقیت قائل و چې الله د هر چیز پیدا کوونکی دی نو دارنګه د تدبیر امور عظام یعنی د غټو غټو کارونو اختیار علی الله له وګړو قران سنت په دې ګواه یعنی مشرکین مکه دا منلا چې الله پیدا کون کړي د هر څه کاغذ مکه آسمانی که هغه په دې کې پیدا کړي شوي څیزونه دي، که هغه جنات دي، که هغه انسانان دي او که هغه اولاد دی، د دې ټولو خالق مشرکین مکه الله ګڼو. قرآن مجید کې د دې وضاحت شته دی او واضح بیان شته دی چې هغوی دا تسلیموي چې خالق الله دی. دې ځای نه فرق واضح شي د مشرکین مکه او د هغه مسلمان چې هغه صرف د نوم مسلمان دی د ډېر شي خلکو عقیده دا چې فلانه فلانی مخلوق پیدا کړل او بیا ډېر داسې خلک هم شته دی چې هغه خالق د خیر یو غني او خالق د شر بل غني یو ته اهرمن وای بل ته یزدان وای ایرانیان فارسیان هغه د دوو الهو قائل هغه ویل چې دنیا کې دوه قسمه کارونه دي یو د خیر کار نه نو دا غي پیدا کون کې دا غي کون کې هغه هرمن دی او کوم د شر پیدا کوونکي چې دی د هغوی د وینا مطابق د هغوی هغه رب بې وقوف و ځکه هغه د شر خالق دی هغه ته هغوی یزدان وایي اهرمن او یزدان دوه مختلف څیزونه په مونږ باندې د فارسۍ اثر دی په دې وجه مونږ هم الله ته یزدان وایو توفیق ایزدی وایو یا نسبت کو یزدان ته دا د فارسی شرک اثر دی په مونږ باندې زما مطلب دا نه چې دا د چا نوم نه مشرک دی خدا د شرک اثر دی دا ظاهر کول پکار دی الله رب العزت خالق کل شی دی هغه د هر څیز پیدا کوونکی دی او د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې که خیر وي او که شر وي د ټولو خالق الله دا تقسیم منئ ځکه قران مجید واضح فرمایلی دی چې لا تتخذو الهین اثنین د دوو خدایانو د دوو الهو عقیده مه ساتئ انما هو اله واحد یو اله دی چې د هر څه هغه دی کا خی او کا شری او کا خیری مونږ دا ویلی شو چې دا الله د هر څیز خالق دی لیکن که مونږ په دنیا کې کمزوري څیزونه رزیل څیزونه هغه راجمع کړو او یوازې د هغې نسبت الله ته وکړو نو د عقاید د علماو په نیز دا نسبت بنا درست دی موږ دا ویلی شو چې الله د هر څیز خالق دی خو که دا وایو چې الله د سپو خالق دی الله د لومبنارو لومبړو خالق دی الله د خنزیرانو خالق دی نو شرعا دا د الله په باب کې یو ګستاخي ده اجمالی ایمان ځان له سجده تفصیلی ایمان ځان له سجده زموږ خلک د ایمان د دې مبادیاتو نه واقف نه دي په دې نه پوهېږي دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې خالق د هر څه الله رستو خلقو پکې دا عقیده برباد کړي چې د خیر او د شر نسبت مخلوق هو او دغه یاد به دی یو عقیده خلکو جوړه کړی ده قدر یو چه انسان الله د خیر خالق دی د شر خالق نه دی دا کم خلکو ته چه قدری وی ناغه په دغه بنیاد دی په دې کې هم د مجوسیت هغه سیز راغله ده تقسیم نه ده پکار په دې خبره کې اجمالی طور دا ویل پکاري چې الله د هر سیز خالق دی کافی یو کبدی خو تقسیم مه کوه په دې کې چې د خیر خالق الله ګڼې او د شر خالق الله نه ګڼې قدری ته زمون خلک عمومي طور منکرین تقدیر وي دا هم یو علمي غلطي ده قدری هغه چاته نه وي چې تقدیر نه مني قدری هغه چاته وي چې خالق د خیر الله غني او خالق د شر انسان غني خدای سړی منکر تقدیر نه دی بلکې دا قدری دی دی تقدیر تسلیمی لیکن د شر نسبت الله ته کول نه غواړي په دې وجه مسلمان دی لیکن دا عقیده د بدعي عقیده ده دا بدعت ته په عقیده کې په دې وجه باندې د دې روایتونه قابل قبول وي کله چې دې دروغ نه وي دا مسلمانان دي نن زمون خلک اسلام او کفر نه پیژني الہ غونډه د چا د طبيعت خلاف خبرو شي او ته کافر وي دا تکفیر فتنه ډیره خطرناکه ده د یو سړي د مزاج خلاف ته خبره کوي یا یو سړی د قران یا د حدیث یو تفسیر کوي دا غي ته خلاف کوي ته دا کافر وي دا تکفیر فتنه چلیږي د ډیر وخت راځي باید چې انسان ځان دې نه بچو ساتي دا ګناه ده د بار کیف د مشرکین مکه دا عقیده وه، لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. مشرکین مکه نه که ته تپوس وکړې چې دوی چا پیدا کړي، نو مشرکان وایي موږ الله پیدا کړي دي. زموږ د خلکو خیال دا دی چې مشرکان ګنده الله نه مني، هغوی الله مني، لیکن د لوی لوی کارونو. د تصرف او د واک چلولو اختیار من الله نه سوا نور مخلوق هم تسلیموي. ډېر لوی کارونه الله لم مني او ډېر لوی کارونه مخلوق ته ورکوي چې په دې کې هغه واک او اختیار چلېږي. دغه د هغوی شرک دی. د شرک لفظي مانا ملګرتیا ده، حصه داري، برخې خوري مونږ چې خپله ژبه کې وایو فلانکی د فلانکي شریکتي دی دا شراکت دار دی نو مطلب دا دی چې هغه سره د هغه په مال کې مالک دی اختیارمند دی خو د شرک لفظي معنی دا ده چې یو انسان د الله په شانته صفات مخلوق کې تسلیم کړي او د الله په خاص صفاتو کې مخلوق له برخه ورکړي نو دا شرک دی خو زمونږ خلک خو اولیاو ته د برخې خاوندان وایي دا به وقفتیان وایي د الله سره د برخې خاوند څوک نه وي دا الله دوستان دي چاته د برخې خاون ویل دا لفظ شرکی لفظ دی ته دې وین کې مشرک نه جته او لګا چا دا مشرک ویل شروع کا پوهه کې په دی باندې پوهیږي نه باندې یعنی زمون خلق د الله دوستان اولیاء کرام هغه ته د برخه خواندان دي دې په یو الپګا دي چې دې مفهوم سره د برخه خواند څه مطلب دی آیا جنت کی څه برخه شته دی کنه دوزخ کی څه برخه شته نو کدای نه دا په ټولو خلکو یې یو سړی چې مسلمان نه یقیني طور سړی نشي ویلی چې دی به اولی دخول سره جنت ته لړ شي البته امکان شته چې الله د څه وخت لپاره جهنم ته بوځي بیا جنت ته بوځي نو په دې لحاظ د هر مسلمان جنت کې یا جهنم کې برخه شته. د اولیاو ته د دې فعل د دې اسم نسبت وجه څه ده؟ ولې اولیاء کرامو ته سړی د برخې خاوند وایي؟ مقصد یې دا وي چې د الله په اختیار کې د دوی کړی د دې برخه ده مطلب شرګی دی صفا لفظ ویل پکاري دا د الله دوستان دي نیکان بندگان اولیاء دي او اولیاء د الله دوستانو ته وایي ولی الله ما د الله دوست ګول مول جمله دی ویل پکار اکثریت د خلکو داسې دی چې هغوی د خپل ایمان سره شرک ګډ کړی دی. یعنی ایمان پکې په دې لحاظ شته چې الله مني، هغه خالق او مالک تسلیموي، د هغه د نوم عبادت هم کوي، لیکن په هغې کې هغه سره مخلوق هم شریکوي. نو شرک راځي د ایمان نه وروسته. یو سړی چې هغه الله نه مني هغه ته مشرک نه شي ویلی ته کافر وایي په کافر او مشرک کې فرق دی دا که زه اسانه پښتو کې ویم نه بدایي چې مسلمان الله مني مشرک الله مني دې دوه صفاتو کې دا دواړه په دې صفت کې وشان خو مؤمن الله پیژني او مشرک الله نه پیژني ځکه مؤمن الله سره په خاص صفت کې مخلوق نه شریکي او مشرک الله سره په خاص صفت کې مخلوق شریکي دا میدان ډیر د مهنت میدان دی زمونږ اکثر دې دور کې یوازې اوس نه بلکې د ډېر مخکې کې نه قبوریین د قبرونو والو په باره کې د غلو نه کار اخستونکي دا غریبانان د دې شرک ارتکاب ډېر دی دا پویول پکار دی چې سړی دی ولی الله اومني قبول لکی چې پیر بابا رحمه الله دا الله دوست دیګه شګ نشته ولی الله دی لیکن آیا یو ولی الله د پاره دا اجازه شته چې مونږ لړ شو دا غنه سوال وکړو چې تر اهلانه کار مالو نه مونږ به دا الله نه غواړو د کوم الله نه چې پیر بابا رحم الله سوال کو نو آیا دا به جایز دي چې مونږ الله ته وجاړو چې د په مخ دا کارو کې نه ولې وجه دا ده چې موږ ته قرآن مجید کې صاف فرمایلی دي چې کله تاسو د الله نه سوال کوئ د الله د اسماو په ذریعه کوئ د بل چا ذریعه نه ښودلی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله خیسته نمونه دي تاسو چې دا الله نه سوال کوئ دا هغه په وسیله باندې کوئ په دې وجه تاسو وګورئ چې د هر پیغمبر دعا شروع کیږي نو د رب ربنا دې نه به شروع کیږي یا به د اللهم نه شروع کیږي دا ساده خبرې دي د ایمان قرآن او حدیث واقع کې تاسو ته ویلي دي چې د د ایمان حقایق ډېر سمپل ډېر ساده الفاظو کې بیانوي ځکه په هغې د ایمان ضرورت دي او د هغې مخاطبین یوازې سکالرز، علماء، نه وي بلکې عوام هم وي. په دې وجه قرآن او حدیث کې د ایمان خبرې ساده ساده لیکلي دي. هسې ډېر غټ علم نه غواړي. ساده خبره ده چې هر پیغمبر کله دعا شروع کړې ده د اللهم یا د ربنا نه یا د رب نه شروع کوي. رب انی مغلوب فانتصر اللهم ربنا ربنا ظلمنا انفسنا اللهم انا نستعینک نستغفرک هر دعا چې تاسو د هر یو نبی ګورئ نو یا به د رب نه شروع یا د ربنا نه یا د اللهم نه دا ولې د اسلام دا تصور نه دا عجبي تصور دی چې چا په مخ دعا وکړه دا الله نه سوال چې کې دا په نوم باندې یو سړی سره خوراک نه نو الله نه سوال وکي چې الله ته روزي رسانه تر الله نوم شو تر رازق مال رزق راک یو سړی ناکامو سره مخې نه الله ته سوال وکي چې الله کمال تر رسون کې ستا ذات ته کامیابې ستا ذات راولي نو زما ستانه سوال لای چې ما کامیاب اسانه خبره ده زمون خلق بسو کې اسماء حسنا و شروع کی یا الله یا الله یا الله یا الله دا سل زله وای دا چل بوش دا چا وای چې سل زله وای دا چل بوش قران دا نه دی وی چې تاسو الله ته आवाज وکړي فدعوه بها ان دا الله د نمونو په ذریعه دا الله نه سوال وکړي د ذکر دا طریقه غلطه ده چې سړی صرف یا الله یا الله کې یا الله الله کې بیا اخر کې هو هو باندې شي شو دا بدعات دي خلکو اسماء الهیه کې ور داخل کړي هغه ذات چې هغه متصرف دی هغه ذات چې هغه مالک دی هغه یو الله ذات دی تیر جمعه تاسو الله باره کې مالک الملک ویلو چې الله د کل ملک مالک دی اختیارمن نه دی نن چې موږ سوایو نو دا غي تعلق امور عظام سره دی اول کې تاسو ته ما ویل چې اختیار هغه دوه قسمه اختیار دی. یو هغه اختیاري چې هغه د اسبابو د لاندې وي او یو هغه اختیاري چې هغه د اسبابو نه پورته وي. یو د انسان په دایره اختیار کې راتلی شي او بل د انسان په دایره اختیار کې نه راځي. مثلاً یو سړی لړ شي یو بنده ته ووایي، ما له یو دوه زره روپۍ قرض راکړه، ما به ځان ته وګوري که ورسره یې وربکي که نه نو انکار به وکړي چې ما سر نشته دې ته ما تحت الاسباب وایي انسان دا کولی شي یو انسان لړ شي یو ژوندي بني آدم ته وایي چې ما ته د امداد ضرورت دی که ته ماله خپل زوی یا مشر ورور راولېږې یا مشر زوی چې ما سره دا فلانی کار وکړي کولی شي دا شرک نه دی دا اسبابو د لاندې خو که یو سړی یو ژوندي پسې لړ شي او هغه ته ووایي چې ما مالدار کړه، نو دا به کولی شي؟ نه، دا د اسبابو نه یو پورته څیز دی. دغه د الله خصوصیت دی. یو سړی لړ شي او ژوندي ته ووایي ما له زوی راکړه، راکړه دا مطلب چې ما له زوی راپیدا کړه. مخلوق زوی ورکولی شي اسانه مسله ده دا د شرک مرګري په دې علاقه کې دا دواړه خبرې ګړې وړي دي دا وته پیش کې دي امداد غوښتل خو مخلوق نه جایز دي چې جایز دي نو قران ورته شرک ولې وي په دې کې تقسیم وکړه، یو هغه څیز دی چې هغه د انسان د وسایلو او د اسبابو لاندې راځي، نو هغه انسان د انسان نه غوښتی شي په دې شرط چې هغه ژوندی وي، خوا کې ناست وي یا لرې وي خو ستا اواز اوري بالفرض مړي نه د هغې غوښتل هم شرک دی، دا جایز نه دی. دا نه دي جائز چې یو سړی د قبر خوا له لړ شي هغه کار څوک یي او هغه ته دا ووایي چې ته مال یو دوه سوه روپۍ راکړه هغه نشي ورکولی کوم ځای نه ورکړي د فقې دي کتابونو کې یو مسله لیکلې ده بعضی گناهونه یې لیکن هغه باندې څه حکم نه لاګو کیږي یو سره چې مونږ دا غنه لاس پرې کوو په کوم اغلا کې وته لاس پرې کوو زمونږ د دين څه قانوني پهلوګان هغه زمونږ د اکثرو خلکو د نظر نه پټ دي. علما به هم نه پوهېږي. کوم یو مال داسې دی چې یو سړی د هغې غلا وکړي، د هغه نه به لاس پرې کولی شي. هغه هر مال نه وي، هغه داسې مال وي چې د هغې څوکۍ کولی شي، د هغې نه څه حصار دېوال ته ووي، د هغې یو خاص مقدار وي. زما د وینا دا مطلب نه چې غلا جایز ده دا دواړه خبرې جدا جدا دي غلا حرام ده قطعي لیکن یو د لاس پرې کولو حد دی نو دا په چا باندې کولی شي یو سړی سرکاري شو او پرېږي نو نه به لاس پرې کولی شي نه غلا دا ګناه ده لیکن د هغې څوکۍ نه کوي د شپې څوک نو په دې وجه کې قطع ید نشته ګناه په خپل ځای ده د دین د بعضې امور یو قانوني حیثیت وي یو سړی لړ شي او د مړي نه کفن د وباس کفن د دوه لوکو روپو دی دا کار جایز دی که ناجایز دی دا ناجائز دی دا ګناه کبیره ده دا غلا ده خو آیا د دې سړي نه مونږ لاس پرې کوو یعنی یو سړی نباش دی د مړي بیزتی کوي دا غنه کفن وباسي دغه سړی هر څومره بدی بیان کی دا وکمي اکار د ګناه ده خدانه لاس پرې کول نشته ولې وجه فقها دا وي چې المیت لا یملک مړی اختیارمن نه دی نو یو سړی چې هغه د خپل کفن اختیارمن نه وي نو آیا د ژوندي د خیر او د شر اختیارمن دی نه دی متصرف په امور کې د الله ذات قرآن مجید چې کوم تپوسونه کوي د هغه تعلق هم دغه قسم څیزونو سره دی لومړی سوال دا چې من یرزقکم من السماء والارض اسمان او د ځمکې نه تاسو رزق څوک درکوي نو د رزق ورکولو یو یو داسې څیز دی چې هغه د انسان په اختیار کې دی اوس دې نه یو سړی پاسي یو ور وډوي او هغه ته وایي بای زوګي مال ډوډۍ راکړه نو ممکن نه چې سمېلو نشي ورته خو د مروت دور دی باید چې دا یې کور نه ته یو وخت روټۍ ملو شي دا کولی شي سړی ته خو که یو سړی د چا په باره کې دا خیال وساتي چې روزي رسان دی دی دا عقیده به لا درست قرآن دغه خبره کوي رزق د اسمان او د ځمکې نه الله ورکوي په دې وجه یو انسان دې دا دعوه نه کوي چې که زه نه یم نو دا کار به داسې وي. د هر انسان کې دننه یو فرعون پروت دی. د اکثرو خلکو خیال وي چې که زه نه یم دا شی به داسې وشي. هېڅ نه کېږي. لوی لوی خلک دې دنیا کې مړه شوي دي. دنیا نه چلیږي د دنیا چلوونکی مخلوق نه دی د دنیا چلوونکی خالق کائنات دی د بعضې خلکو خیال نه چې که دا فلانی افسر نه وي دا اداره به ختمه شي نه ختمېږي چلېږي دا د خیر او د شر قوتونه الله چلی او د هغې مقصد هغه ابتلا ده څه شی تباه کېږي نه تباه کېږي او قیامت انسان رزق نشي پیدا کولی په دې وجه مشرکین مکه هغه خپل بچی قتلول بچی هغه چې هغه ځان له خوراک نشي پیدا کولی یعنی زنانه جنکه هغه قتلول قرآن مجید د هغې تنقید چې کوي دوو طریقو سره کوي کله فرمایي تاسو د خپل اولاد ولې قتلوي مونږه غیلم خوراک ورکو تاسو لم درکو او کله دا بل پهلو مخ کېږي مونږه تاسو لم خوراک درکو غیلم ورکو یعنی یو فرد ادا هو کولی شي چې مهنت وکړي مشقت وکړي اسباب د رزق دپاره لاس پې ووهي ليکن دا ضروري نه ده چې دی کوم محنت کړي نو نتيجه دې خامخا روزي دا فلسفه زموږ خلقو خپله کړې ده چې جی یو کور کې د دوو نه سوا بچي شي که نو بیا ډوډۍ ګټل ورله ګران دي تین مضبوط دی نو شاید چې هغه دا کار ونه کړي مولانا امین حسن اصلاحي یو ځای لیکلي چې مسلمان نن چې کوم ځان ته مهذب مسلمان وایي نو هغه دا کار خپل کړی چې د ژوند د تېرولو اسباب لږ کم شوي دي نو ځکه موږ له احتیاط پکار دي دوه ماشومان پیدا کول پکار دي ته به دا دې پیدا کوي د دې پیدا کوونکي جدا دی او هغه ذات حدیث کې راځي چې د کم پلار مور د ملاپ نه هغه اولاد پیدا کول لیکلي هغه چا پلار نشي باندې کولای ابا راځي کله به فرمایل چې هغه ګټي هغه وبو په ګټم کوي شي نو الله ولا غینم اولاد پیدا کوي کله الله فضل سو واپس کولی شي دا انسان هسې ځان دوکه کوي چې زه به احتیاط کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. الله یې نه پیدا کوي، چې کله هغه پیدا کول وغواړي، نو که کل کاینات نه پیدا کول غواړي، بیا پیدا کوي. په دې وجه اصلاحي صاحب لیکلي، دا پنجازمایي کوي دي الله سره. خو دا پنجازمایي کول نه دي په کار څه ډېر مهذب ځان ته وایي نو هغوی وایي چې تعلیم او تربیت یې ګران شو مونږ خو وینو بې شمېره خلک د هغې یو بچی یې په څه پوهېږي نه یو نازولی شي د پلار مور سره ورو خټګي ورته څه نه شي ویلی خو دا ذهنیت غیر شرعي دی، دا غلط دی، خالق کائنات روزي رسان دی، بل څوک روزي رسان نشته، یو پلار دې دا نه وي چې که زه نه یم دوی به څه خوري، حدیث کې راځي که تاسو په الله صحیح یقین ساتلی نو مرغو ته وګورئ، دا مرغۍ کرونده کوي، تخم یې چېرته نشته دی. دي چرته ګوډ يا يوې کړې ده لیکن تاسو وینئ چې سار د هغې ججوري تشي او ماښام د هغې ججوري ډکي تاسو کوله ورګي د دې مطلب دا نه چې تبا اسباب نه تلاش کړي په انسان کې او ډنګر کې فرق دغه دی چې انسان به اسباب تلاش کوي د خپل وس مطابق خدای نه وي چې کزنه باندې بسخري تدې پیدا کوونکې الله مېږو لا سوړه کې خوراک څوک ورکوي؟ هدهد لا په لرګي کې یو چینجی چا ایښی دی؟ تا له پیدا کړی؟ دا ټول سوزونه قرآن او سنت واضح لیکلي دي لیکن زمونږ خلک دینه غافل دی دی ویږي نه زه خالق یم خالق یو الله دی که تپوس وکړې ته د مشرکین مکه نه چې رزق څوک درکوي د برې نه او د ښکتې نه امن یملک السمع والابصار او د سمع او د بصر اختیار چا سره دی سمع باندې اورېدل الابصار سترګې لیدل سترګه کې د لیدلو قوت چا اچولی دی او غوږ کې د اورېدو قوت چا اچولی دی او که دا خراب شي بالفرض ته به څه کوې دا چه بیمار شی نو طریقه داده رسول الله سلم به فرمایل یا عباد الله تداوو د الله بندګانو د بیماری علاج کوی خه فان الله تعالی لم یخلق دان الا جعل له دوا ځکه الله د هری بیماری علاج یخه دی. غوږ خراب شي سترګه خرابه شي نو باید چې انسان د هغې علاج وکړي دا نه چې بس پروت دی او دا د الله خوښه ده د الله د خوښې نه ته څه خبرې د الله د خوښې نه ته کله عالم شوی دا دروغ وي خلک شریعت مونږ ته د جایز اسبابو د استعمال حکم کړی موږ جایز اسباب استعمالو یو سړی ستا په خیال پاڅي او په دې پوهېږي چې دې تار کې بجلي ده او که دې له زه لاس ووړم نو دی ما نیسي او دی وایي چې زه یې نیسم او دا د الله خوښه ده. دا بېوقوفتیا ده. د تقدیر داسې سهارا د بېوقوفانو کار دی. اسلام دا چرته نه دی ویلي چې ستا خپه کې درد پیدا شو، سر کې دې درد پیدا شو، سترګه دې خرابه شوه، غوږ دې خراب شو نو ته بس لاس په لاس کېږده، څه علاج مه کوه. دا غلط طریقه ده ته دا وو علاج وکوي لیکن ځان به پدې پویوي چې کله زما رب وغواړي نو پدې دوايي کې واغ اثر ور اچي الله یې به شفاعت کوي او که زما رب نه غواړي زما علاج کوم زما بیماری ونه کوي دغه فرق دی د یو مسلمان او د کافر باندې دا به نه وي سړی چې ما دوايي وخوړه زه ټيک نه شوم الله چې وغواړي نو الله هغه تاله به شفا درکړي او زمون خلک د چا چې غوږ خراب شي سترګې خراب شي نظر یې خراب شي نو نظر بوستان بابا لري د مړي خپل نظر کار کوي قرآن څه فرمايي چې د مړي خپل نظر کار کوي نه نو تعالی به نظر درکړي د غوګونو باباګان هم شته ده د مړي خپل غوږ کار کوي انک لا تسمع الموتى ته مړ ته نشي اورل مړ نه اوري ته چا چې خپل غوږ نه اوري نه وستا غوږ سره سوګي لږ ځان کې عقل پیدا کول پکار دي چې مونږ ولې اخر شرک په لار باندې روان یو غوږ به سبب ښه کول مړې هغه سبب نه د غوږ د ښه کول علاج د دې سبب دی یا دم د دې سبب کې دی یو جایز دا الله کلام د دې شفا سبب کې دی اسباب دي که اسباب سره استعمالي یا جایز استعمالي ناجایز نه دا څه بايې څيزونه دي چې په ظاهر مړه ښکاري لکه هګۍ موږ ته مړه ښکاري لیکن الله د هغې نه یو چرګوټی پیدا کولی شي په دې قادر دی خو د هغې چې موږ مړه تصور کړو نو هغې کوم ځای نه راځي د ځناور نه پیدا کېږي که چرګۍ او که بتۍ او که بل څه شی که بل څه په دې دغه مرادیف یا د حی او د میت نه مطلب داری چې یو سړی ښه مسلمان دی ښه عقیده ده عالم فاضل دی لیکن دا د الله یو حکمت دی چې هغه دا نه کوي چې د هر عالم زوی د عالم شي دا د الله نظام نه دی په دې کې ابتلا نه راځي بیا دا موروثي سیز نه دی چې یو سړی پلار عالم دی زوی دی عالم شي په خیرام یو سړی ویل شي چې یو سړی نبی نه پکای چې زوی نبی شي لیکن الله داسې نه کوي د نبی نه غیر نبی پیدا کوي د عالم نه جاهل پیدا کوي د خسړی نه خراب سړی پیدا کوي نو د ژوندینه مړ پیدا کړل کله مړ نه ژوندی پیدا کی مړ نه څه مطلب سړی کافر دی الله ته پیغمبر پیدا کی لکه ازر کافر دی الله غل زوی ورکړی ابراهیم مسلمان دی پیغمبر دی کله یو جاهل پلاری جاهل اموري لیکن الله دا غین عالم فاضل عادل بچی پیدا کی دا نه ضروری چې یو پلار یا مور بد عمل وي دا غي زوی دی بد عمل شي یا پلار او مور جاهل دی دا غي زوی دی جاهل شي دا نه ضروری دا الله ورکی په خپل حکمتونو باندې په خپل قدرتونو باندې او دې پسې اخري جمله یې دا ویلې ده چې ومن یدبر الامر انتظام د کارونو څوک کوي دې ته اجمالي خبره وایي باران څوک راوري ګلې څوک وري سیلاب څوک راولي وریځې څوک راولي موسمونو کې چینج څوک راولي کله ګرمي کله سردي کله بهار کله خزان تدبیر د کارونو څوک کوي چونکه دا مضمون خه کافی اوږد دی انشاءالله په دې به تفصیلي خبرې کوو خو قرآن دلته کې تدبیر امور کې یو څو غټ غټ کارونه وښودل دا تپوسونه قرآن چا نه کوي د مکې د مشرکانو نه چې روزي څوک ورکوي مخلوق څوک پیدا کوي او تدبیر د امور څوک کوي نو قرآن فرمائی فسیقولون الله د مکی مشرکان بوئی دا کارون الله اوس به ته پوه شوې چې مشرک الله مني دا مو آیا چې ځا الله منم نو څنګه مشرک شو مشرک به الله مني او د منلو باوجود به مشرکی ولې دا په خاص صفاتو کې مخلوق شریک دی نو ځان به دې نه ساتل ثابت ساتل پکاري بچکول به پکاري چې انسان په الله ایمان لري خو د هغه په خاص صفاتو کې به مخلوق شریک نه ګڼي که د مخلوق متصرف تسلیم کا هغه سره الله سره نو دی د شرک ارتکاب کوي او د شرک سزا ته مخکې مورې دی او بیا مورې چې ان الله لا یغفر ان یشرک به قیامت په ورځ الله مشرک نه بخښي هره ګناه معاف کوي په قیامت کې لیکن شرک نه معاف کوي په دې وجه دا د پنځپیریانو مسله نه ده د مسلمانانو مسله ده او د قران مجید مسله ده په دې ځان پوهول پکار دي زد اناد لري پکار خپل ایمان ځان ټنګول پکار دي چې زه به قیامت کې الله ته څه وایم خو د شرک چې کومه کومه عقیده ده پرېښودل شي او د مسلمانۍ چې کومه کومه عقیده ده یې واغوستل شي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم